بسم الله الرحمن الرحيم مولانا واحتجت المعتزله در استواون عليهم نوړان دی عبارتو دلیل نیولې معتزله او بما جاء فی القران چې په قران کې راغلي په لفظ ماضی سره ماته استویلی چې وړاندې تقریبا یو سلور کلمې دی په لفظ ماضی سره ذکر شوی دی انعمت علیهم دارنګ رزقناهم لفظ ذکر شوی دی انزل لفظ ذکر شوی دی او کفرو لفظ ذکر شوی دی نو دا ټول څو الفاظ ذکر شوی دی ممتاز مولانا دا څلور الفاظ د دې څلورو ندی دا استدلال کړل چې قران کریم چې دا حادث دی او دا قدیم نه دی ولی معنا خلق چې کفر کړل نو خلق به مخ کې کفر برستوي کنه ماضی کې خو مطلب چې کفر کړل کنه خدا خبر نه دی دا برستوي کنه هغه مخبر عنهم به سي او دا غره انعام ته کې منعم عليهم به وړاندي او دا برستوي او دا غره کې نورو کې رزق ما کې بل مرزوق عليهم مخ کې او دا به صحیح ده کنه نو په دې سرور زینو کې مخبر عنه به مخ کې دا برستوي ولیک مخکې چرته مخبر عنهم را نشي نو بیا خو په کلام کې کذب دی بیا خو په کلام کې سره صدق دی ته وایي چې مطابقت د مخبر عنه سره کذب دی ته وایي چې عدم مطابقت دی نو که چرته مخکې د مخبر عنهم را نشي بیا خو په کلام کې څه راځي کذب را خامخا به دا مقدم چې دا مقدم شي نو معلومه شوه دا چې په کلام دغه مقدم شو چې په کلام باندې دغه څه شو مقدم نو معلومه شوه چې دا کلام مسبوق بالغیر شو وکل ما هذا شان حکم چې مسبوق بالغیر هغه څه حادث نو کلام الله څه شو حادث نو دی کلام نفسي نفسي نشته کلام فقط څوک ته هغه د لفظي دی کلام څه شی دی امن خوای چې نه کلام په دوه قسم را یو د لفظي دی ایو کلام نفسي دی یو کلام کم کلام نفسي دی بل لفظي دی کلام نفسي هغه ته و چې هغه د الفاظ جامه ورته غوستلې شي وی نه وی هغه الفاظ نه دی او الفاظ دي کنه چې جامه او تاغستل کیږي او دا جامه چې تاغستل کیږي نه ولا پزړ کیږي چې هغه د اراده او د علم نه علاوه او بل شی دی او وذکر فی نفسک هغه دلیل له ان کلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیل زورت فی نفسی مقالتنا ا کلام نفسی دی نو موږ ورته وایو کلام نفسی قدیم دی او دا کلام لفظی څه شی دی خو نفسی سره هغه قدیم دال حادث مدلول قدیم لیکن دی دا سوال کوي وی معتزله دلیل نه ولاغه چې په قران کې راغلی په لفظ نمازی کې نه دلالت کې په حدوث ته دی لاستدعائه ځکه دا خو تقاضا کې د سابق مخبر عنه و اجیب د دې جواب ورکړ شعر چې بیان نو مقتضى التعلق وحدوثه لا استلزم حدوث الكلام كما فعلن حاصل جواب دار چې کلام په ازل کې نه امر دی نه خبر دی نه ماضی دی نه پلان دی نه پلان دی نه پلان دی یو نه دی ټیک شو جی او دا رست چې تنه ماضی استقبال و غیره جوړیږي دا د تعلقات په وجه جوړیږي دا چا دا وجه نه او کدا تعلقات حادث شنو تعلق د حدوث ته تعلقات نه حدوث ته متعلقات نه لازمي د حدوث ته تعلقات په وجه حدوث ته چا نه لازمي کما فی العلم لکه څنګه چې په مسلې د علم کې دا کارانګي ځکه څنګه خلک کوی چې دا علم د الله تعالی وې دي کې تغییر دی علم د الله تعالی کې صحیح ځکه فلسفه وې الله تعالی په جزئیات او مادیو نه پوي ځکه کې تغییر راځي نو په علم د الله تعالی کې به څه شی راشي تغییر ای وی ګور علم زید مخکنو بیا موجود شو وستانه تاسو کوم چې د الله علم په زید باندې د سیوجدو لري کرا واجاده ده کته وې د سیوجدو ده ها نو هغه موجود شی دی کنه کته وای دا وجاده ده نو دې چې لانو خود سوجادو کنه اول ته چا شو وجاده نو تغییر راغی سراغه نالته کوم موږ دا جواب کو چې نه د الله بندګانو ز نو ما علم سوجادو ز موجود شوم وجاده ز مر شوم کانه موجوده دلته کې دا تعلقات بدليږي را بدليږي څه شي بدليږي را بدليږي دا تعلقات بدليږي دا داسې کما اذا تبدل ما في يمينك وشمالك وانت مستقر فی مکانک ته په یو ځای د سناست سات طرفونو ته بدلیږي نو تبدیلی په هغه کې راځي تعلقاتو کې راځي په دغه کې نه راځي خان د کې نه راځي متعلقاتو کې تبدیلی راځي تعلقاتو کې حدوث راځي نو د الله تعالی علم هغه د سیده لکه تن په ځای ولاړه ده زه نو ما نو سيوجدو زه پیدا شوم وجادا زبنه ما کان موجوده نو دا د سیده علم یا سمع یا بصر ټول د الله چې کوم صفات چې هغه دغه رنګي دي چاري بدليږي را بدليږي نه غا تعلقات بدليږي را بدليږي ښکاری دي چې دی بدل الله بدل شو عالم کې دی نه بدليږي څوک بدليږي تعلقات سواء علیهم برابر ده علیهم انذرتهم تیار ال ام لم تنذرهم یا نه یار خبر وین وسواء اسم بمعنى الاستعمال دا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم دا په ترکیب کې څه شی واقع شعر دی وی ان الذين كفروا اغه الذين كفروا موصول با سلا خود اسم ان او دا سواء عليهم دا څه شی دی خبر نو دا په محل درفه کې او څه شی دی خبر ټیک شو جی دا یو دویم خبر دویم پدې کې دویم رائے دار دا بس لنډه وای دا خبر د ان نه دی دا څه شی دی خبر د ان نه دی وسواء اسم بمعنى الاستواء دا سواء نه دی یو استوا دا یو سوا دی نو استوا مصدر دی او دا استوا دا نه او استوا مصدر دی او دا سواء اسم مصدر دی استوا مصدر دی او دا سواء نو ځکه دی وی وسواء اسم بمعنى الاستواء دا سواء اسم دی په معنا د مصدر سره دی نو دا مصدر شو کې اسم مصدر شو او تاسو ته معلومه خبره ده چې مصدر او اسم مصدر کې داسې مسله دي چې اسم مصدر او مصدر د سن کې دونو کې یو رنګ دي دواړه په معنا حدسی باندې دلالت کوي د کې یو شانتي تسنیه کېږي جمع نه د دواړه تسنیه کېږي جمع کېږي نه په دې کې یو رنګ دي خو دې کې فرق چې د مصدر نه رسېغو اشتقاق صحیح او د اسم مصدر نه رسېغو اشتقاق صحیح نه وي نو سواء دا اسم دې په معنا د استوا سره په دې باندې نوعت به کما نوعت بالمصادر نات په دلته کې صفت په شوه دی لکه څنګه چې په مصادر باندې صفت کیږي نو دلته ور باندې څه شی شوه دی دلته کې صفت نه مراد هغه صفت نه لري ها کم صفت چې په نحو کې چې کم صفتی اکم اصطلاحي نعت ته اصطلاحي صفت ته هغه ته مراد نه لري دلته ته لغوي دی یعنی په دې معنی صفت شوه دی لکه څنګه چې په مصادر باندې کیږي ان الذين كفروا کم کسان چې کافران دي سواء یعنی برابر ده په دین سواء د دې لپاره څه شی دی دا صفت دی دا سره خدا غ صفت نه لکه زید العالم پرن کی صفت مصطلحی نه صفت مصطلحه نه یعنی دا نات ته یعنی دا یو د شی معنی دلالت کوي چې د ماقبل صفت دی د ماقبل سره یعنی په معنا دلالت کې چې په ما قبل کې ان الذين كفروا کې دادی چې سواء علی منظر تم کافرانو چې دا مسله چې د یرای او کنه یرای کو برابر ده پرې کافرانو باندې چې شعر لکه څنګه چې نه اتکیږي په مصادر باندې لکه نور مصادر سره چې کیږي یو آیات له ذکر کړل نور مصادر سره لکه زیدون عادلون زیدون علمون زیدون کارمون زیدون شجر شجاعتون دسه قسم نعت چې څنګه په دغه باندې کیږي په مصادرو نو دلته کوم نعت شعر په دې اسم مصدر لا سوا خو مصدر نه دی کنه خو څه شعر اسم مصدر اپا قران کریم کې دا ذکر دی تعالو الی کلمه سواء بیننا تعالی راشي یو کلمه ته چې هغه برابر ده زمون په ما بین کې یوې کلمه ته سواء چې دا کلمه برابر ده کلمه برابر ده که مستوی ده برابر کون کې ده دا مستوی ده خو د کلمې توصیف په چا سره شعر نعت لغوي دا په چا سره شعر دلته نعت لغویم دی غوره ها او نعت مصطلح هم دی لغویم دی ها او مصطلح هم دی راشي او کلمې ته چې هغه برابر ده په مابین زمن کې او په مابین د چا کې په مابین زمن کې ها او په مابین ستاسو کې نو دکرنګ سواء علیهم معنا دار چې مستویون علی برابر ده په دی باندې برابر کون کې ده مستویون علیهم د څه دی یار دا سواء حمل مبالغه تن دی کنه دا ځکه وای چې اصل کې حمل دلته صرف او صفرازی په ذات باندې نو دې راځي جواب کې چې دا حمل مبالغه تن دی ا د قبلی د کلمت سواء ان بیننا نه دی ا د قبلی د زیدون علمون او د زیدون عدلون نه دی لکه الله تعالی چې فرمایي تعالی ویلا کلمت سواء بیننا و بینکم رفع بانه خبر ان دا سواء مرفوع دی ځکه دا خبر دی ان دی ادا ما بعد ان دی انذرتهم ام لم تنذرهم دا مرتفع به نه یعنی په دې سره د طرف ورکړل شوی دا نو سواء عامل شو او دا انذرتهم ام لم تنذرهم نه دی دا رستو مرفوع شو بنا بر فاعلیت مرفوع شو بنا بر فاعلیت کانه قیل گویا کې د سی ویل شو ان الذين كفروا کم چې کافران دي مستویون علیهم انذار کا وعدمه برابر د پتا انذار کا وعدمه انذار د دې خلکو او عدم انذار د دې برابر ده په دې باندې پتا باندې نه تا ته خو فائدہ رسی خو په دې باندې دا خبره برابر ده چې ته یاراوی او که او بانه خبر لما بعد او یا دا سیده چې دا سواون دا خبر مقدم او دا رستو انذرتهم ام لم تنذرهم دا څه شی دی مبتدا مؤخر نو معنا ادا شو چې انذار کا انذار سا و عدم هو عدم د سیان علیهم دا دواړه په دې څه شی برابر دي انذار کا سا انذار و عدم انذار او عدم انذار سیانه یو درې اعتراض کولی یو اعتراض په دې باندې دی چې سواء علیهم کې سو ترکیب او شو مولانا دو ترکیبه یو ترکیب پکې تداو شو چې دا سواون دا خبر د چاره او بیا دا رستو انذرتهم ام لم تنذرهم دا مرفوع دی بنا په دی باندې چې دا فاعل در توعون د پاره چې په معنا د مستویون دی دا غي د پاره سره فاعل اذن ترکیب دار چې دا انذار انذرتهم ام لم تنذرهم دا مبتدا دا ما قبل شي شعر خبر نو معترض اعتراض کوي چې دا فاعل شي او کدا مبتدا شي کدا فاعل شي او کدا مبتدا شي خدا به مسند الیه شي دا به شي شي چې په دې جمله کې خو جزء اشرف څوک ته کنه دا فعل نه کنه نو موږ یو فعل مسند لري واقع شو یعنی اگر کدا جمله واقع شي را خو په دې کې خو دا فعل نو ذکر فعل تذکرہ شو خو به هر حال سوال دار کدا ته فاعل کې رسوا هم د پاره او کدا ته څه شي کې دا مبتدا کې په دواړو صورتونو باندې ها فعل سوا کا شو حالانکه فعل مسند الیه نه واقع کی دا سوال نه رسیدل د دې سوال نو مولانا جواب خو د جواب نه وړاندې دا خبره ځین کې کې دی چې مفهوم اصطلاحي د فعل د دریو چیزونو نه جوړ لخوا یو حدث یو نسبت او یو زمان نسبت الی فاعل ما او یو زمانہ نو مفهوم اصطلاحي د فعل حدث او نسبت او زمانہ خو ګوره عین زمانہ جوړ جز دی او نسبت الی فاعل ما فاعل پکې جز نه دی ځکه فعل امر غیر قاری او فاعل خو امر قاری نو امر قار په غیر قار کې جز نشي کېدلی خو نسبت الی فاعل پکې تسی شعر جز دې پوه شو او عین زمانہ پکې جز دی ولی ځکه چې عین زمانہ زمانہ هم غیر قاری په دې ودریږي نه فعل هم غیر قاری نو مناسبت شته نو نسبت الى فاعل زمانہ او حدث دا سری دا اجزاء دا فعل چې په اعتبار د معنا تضمنه سره واخلي یعنی په اعتبار د معنا حدثه سره نو بیا دې مستقل بیا دې څه شی دی ځکه دا حدثي معنا څه شی مستقله او که په اعتبار د زمانه واخلي دا مستقل ولی ځکه زمانه مستقله ده کنه عین زمانه نسبت نه عین زمانه او که په اعتبار د بل معنی تضمنی واخلي نسبت نو بیا مستقل ده که غیر مستقل غیر مستقل او که په اعتبار د معنی مطابقی سره واخلي درې واړه نو بیا غیر مستقل لوالی زر زر وای شی چې مرکب شي مستقل او د غیر مستقل نفي شي شي چې مرکب شي مستقل او د غیر مستقل نه غیر مستقل دا خبره ځین کې کې خوښ و نو اوس سوال دار چې دلته خو فعل څه شي واقع شو مسند له نو چې فعل مسند له واقع شو نو فعل مستقل که غیر مستقل غیر مستقل په اعتبار د معنا مطابق جواب ورکا و دلته په اعتبار دا یو جز سره کړه چې هغه حدث دی یا زمان دا یا حدث نو په هغه اعتبار سره تو واقع شي اسم دی نو په دې هغه مسند له واقع کیږي نو بیا دیم څه واقع کیږي والفعل فعل انما يمتنع من د اخبار غرض د مفسر د دې عبارت نه د فد سوال لا سوال دار تک انذرتهم ام لم تنذرهم تسیشه کې فاعل او یا تسیشه کې مبتدا په دواړو صورتونو کې دا مسند نه لهي شو ما په دې سوال باندې او سوال نه چې دلته خو جمله د سوا کا شی ده نو موږ وی جمله کې دی عمده جز دی یو او دویمه خبره ده نه چې په هغه جمله هم دغه سوال لکنه چې په جمله کې چې مستقلا راوخلی نو حد هغه کې موضوع محمول نسبتی کنه نسبت په کې تفصیلا ملوزی کنه نو هغه غیر مستقلی کنه هغه مسند الیه نه واقع کیږي یعنی کوم جمله هم کې کنه د قصوال څنګه چې فعل نه واقع کیږي نو د حکم نه واقع کیږي ځکه جمله کې موضوع محمول ها نسبت نسبت پکې ملحوظه ني نو چې ملحوظ کی تفصیلا معتبر کې نو شی چې مرکب شر مستقل او غیر مستقل نه صحیح غیر مستقل نتیجه دا خاص ارزل تابع بیا سوال له خدا ټول خبره پرې د لګلانډه خبره وکړه وای په دې ځای کې کدا فاعل شي اګه دا مبتدا شي خو مسند له واقع شو عالم کې فعل مسند له دا واقع کیږي دی وای فعل معنا د اخبار عنه ددنه کله چې اراده شي په د سره تمام ما موضع له چې معنا مطابقي واخلي او که اطلاق شي او اراده په د لفظ شي نو بیا د مسند له واقع کیږي ته نګوري خلک وی ګوري زرابه ثلاثیون زرابه زرابه څه شي دی نو دلته کې فعل مسند له واقع نه شو زرابه ثلاثی پوه شو کنه نو دلته خو څه شی واقع شو دا لف ای زبر ته حرف مسند لري واقع کما من حرف جر من حرف جر دی من حرف جر دی نو حرف جر په چا حمل شو په من من حرف جر دی نو لفظ د حرف هم سوا کا کېدلی شي پوه شئ او مطلق حدث به واخلو چې هغه مدلول علیه دی مطابقتا ک ضمنا مدلول تضمنی دی علی الاتساع دا خبره به څنګه ای علی مجازا ذکر د جز مراد ذکر د کله مراد ته جز داسي شي مجازي کنه نو فهو کل اسم دی بیا په شان د اسم چې لفظ راوخلی یا مدلول تضمنی راواله نو دی په شان د اسم فل اضافه ته پچا کې په اضافت کې د اضافت بل شي ته کیږي اسناد الیه د مسند له واقع کیږي لکه وایذا قیل لهم امنو وایذا قیل لهما کله چې ویل شي د خلکو ته امنو ایمان راوړی د امنو په ترکیب کې څه واقع شری مولانا نائب فاعل نائب فاعل مسند الیه وی کني نو دلته خو فعل مسند الیه واقع شو نو جواب وکا چې دلته کې من لفظ دخلو یوازې لفظ نه چې دال په معنا وي خو اولا ساخلو لفظ کله چې د خلکو ته ویل شي چې تاسو لفظ د امینو وای نه کله چې دې ته ویل شي امینو یعنی دا لفظ ته ویل شي دال په معنا هم د سنې وخت کې دال په معنا نه اصلي لفظي کنه لکه ضربت ثلاثيون هلته کې معنا بالکل او کله کله دا لفظ سره د چاره د معنا لکه دې ته ویل شي امینو څه مطلب چې تاسو څه شی وایي لفظ دا نه ا ایمان دا وره کله چې دې ته ویل شي دا لفظ نه کله چې دې ته ویل شي امینو یعنی دا لفظ د امینو ورته ویل شي خو سره د معنا نه یعنی لفظ ته ویل شي او معنا هم چې رای وړي تصدیق وکړي تصدیق دا ګوره لفظ حواله سره دی اگر کبه اعتبار معنا دی لیکن لفظ ته بنیادی نو ځکه دې سوا کشیر مستند دی یا یوم ينفع الصادقین یوم باغرز معنی نه ينفع الصادقین دلته سوق د چا اضافت شوی دی د ينفعو او د ينفعو فعل چرته مضاف واقع کیږي او معیدی دا تصغیر د معدی دی دا منصوب دی معد معد تا تشدید سره پوشی د کثرت استعمال د وجه نه پکې تخفیف راغلی دا خلک کم صورتونو کې وای دا صورتونو کې خلک وای چې یو سړی هغه شکل سدسی نه خو کاری سډیر خي د شکل نه صحیح ده کنه شکل دومره سنی خو کردار ډیر خی نو بیا خلک وای تسمع بالموت خیر من انا د لیدلو نه یاد نه یا دا صورت کې وای چې د خلکو اسی خبره مشوري شي د دغه خې خبره او حقیقت کې اس نه هغه حقیقت کې نو چې اس نه نو هغه بیا وای چې یاره د موید خبره چاورې کنه دا غوړه د دینه د چې تای ځکه بیا پکې هغه چیزونه نشته کم چې مشهور